د شرک دوه قسمونه دي یو شرک اعتقادي هغه شرک چې د انسان په عقیده کې راشي هغه څلور قسمه ده یو چې د انسان په عقیده کې دا راشي چې د الله نه بغیر بل څوک هم عالم الغیب ده د الله په شان د ماکان ما یکون نه خبر ده دویمه په عقیده کې شرک د هغې قسم دی شرک په تصرف چې د انسان دا عقیده راشي چې د الله غوندې تصرف او د الله غوندې اختیار چې هغې ته موږ تصرف د خدای توب یا تصرف د الوهیت هم ویل کیږي یعنی یو خود انسانانو سره اختیارات وی هغه الله ورکړي دي بعضې اشیاو کې خو هغه د اسباب لاندې لیکن د الله اختیار او د الله تصرف هغه د هر څه نه بالا دی ما فوق الاسباب دی نو که یو سړی دا خیال راغو دا کې دراغله چې د الله غونته اختیار ما فوق الاسباب بغیر د اسبابو هغه هغه سي اختیار د بل چا مشتره د الله نه بغیر نو ګویا کې د پاکیده کې شرک راغو د تصرف الله سره بل شریک کو په تصرف کې دریم قسم د د اعتقادي شرک دی هغه شرک په دعا چې د انسان دا کې دراشي چې لکه څنګه چې موږ الله را مدد کوو بغیر د اسبابو زمونږ د عقیده ده چې هغه زمونږ اوري او بغیر د اسبابو د اسبابو نه بالا د غسر دا طاقت ده چې زمونږ مشکل حل کی نو کدی یو سړي دا کی دراغله چې بل څوک هم دا غونته زمونږ مشکل اورېدې شي او حل کوي شي لکه څنګه چې الله اوري او حل کوي اختیار وسره شته ده او پوهه ده پاغي باندې نو کده سي عقیده د بل چا باره کې راغله نو دي ته ویل کېږي شرک فل شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت څلورم قسم دی د شرک اعتقادي چې د الله سره په عبادت کې یا د عبادت په اجزاو کې بل څوک شریک کړي شي دې ته ویل کېږي شرک اعتقادي نو په دې صورت کې د شرک اعتقادي مکمل او تفصیلی رد کړي دویم قسم د شرک چې دی نو هغه شرک فعلی دی یعنی هغه شرک چې انسان په عمل کې یو شرک راشي یعنی داسې یو عملو کې چې هغه عمل د شرکی لکه تحریمات لکه تحریمات الله یعنی الله حرام کړی دی او یو انسان حرام نه مني د یو چا په خله باندې حرام نه مني یا ورته مولاوي یا ورته پیر وي یا ورته نفس وي یا ورته بل څوک وي چې دا شیخ سیدا الله حرام کړی دی خو خورای خیر دی کوای خیر دی نو دی هغه حلال وګڼي نو دی دا کس چې دا د شرک فعلی مرتکب شو یعنی گویا کې د الله حرام په ځای باندې الله حکم په ځای باندې د بل چا حکم یې منلو او جو یو شی چې الله حرام کړو د الله حکم کې بل څوک شریک کو هغه شی حلال کو او دا غلنګ تحریمات العباد چې الله نه د حلال کړي نه د حرام کړي او ته د بل چا په حکم باندې حرامه دا غلنګ نذور الله او نذور العباد چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې ته نظر نیاز منخته دا ومني دا ټول په شرک فعلی کې دي یعنی دا هغه افعال دي چې د شرک افعال دي په تحریمات الله کې او په تحریمات العباد کې سجده کول د عبادت سجده د تعظیم سجده او په نظر الله کې دا منخته نظرونه دا ټول شي نه پامغه کې بیا زمن کې ټول بیانېږي هغه کې راځي نو صورت کې دا دواړه قسمونه د شرک د لري تفصيلي رد کړي او نفي کوي ګویا کې د دواړو شرکونو جړو باسي که یو سړی غواړي چې زما د زړنه د شرک جړې وزي ختم شي د شرک هغه بوټه هغه د زما د زړنه د جړ نه روزي نو هغه د سورته انعام خپ غور سره او خپ تفصیل سره واوري از د دې کې نو ان شاء الله او او او, او په صحیح نیت باندې نو ان شاء الله د شرک د غبوټي کوم جړې دي هغه به د زړه نه اوزي ان شاء الله صورت په دوه برخو کې تقسیم دی اوله برخه یو سل ولس آیاتونه ده او باغی کې اول قسم شرک شرک اعتقادي او داغه کوم څلور قسمونه دي داغه رد کوي او داغه بیان کوي او داغه وضاحت کوي په غیمانه دلایل بیانې او ورسره د منکرینو د اعتراضاتو جوابونه هم کوي او دویم دویمه برخه آیت نمبر 113 تر اخره پورې ده او پاره کې د دویم قسم شرک شرک فعلی او داغه کوم څلور مسلې دي تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد د هغې بیان کوي او د هغې وضاحت کوي مونږه تر دې ځای پورې پنځه خبرې د دې صورت باره کې او د دې چې کومه خلاصه وه هغه مونږ ویلې ده نننی سبق کې مونږ انشاءالله صورت شروع کوو الحمدلله دا رنګ مونږ دا خبرم کړې وه چې په دې صورت کې د شرک رد سره سره لس ځایه داور توحیدم بیانوي الله دعوت د دې کوي چې د خدای توب د صفات لایق صرف او صرف زایمه د خدای توب صفات داغه لایق بلی څوک نشته دا دعوه کوي په مختلفو عنواناتو سره کله په عنوان د الحمدلله کله په عنوان د سبحان الله کله په عنوان د لا اله الا الله کله په عنوان د لا شریک له په مختلفو عنواناتو سره کله په عنوان د حکم چې الله تشرکو به شیئا نو په مختلفو عنواناتو سره لس پیره په دې صورت کې داور توحید کوي او په هغه داور توحید باندې 25 دلایل عقلیه هغه بیانوي او منکرین چې کوم اعتراضات کوي په هغه داوا باندې دا غي ردم کوي نو اوس اول کې شروع کوي د داوی نه ګور کله چې وسړی رد کوي په یو شی باندې خو اول به ته داوا کې په خپل داوا باندې بدلایل وړاندې کې بیا به د بل نه داغي نفي کې رد به کوي چې د د حق نه دا زما حق دی ګور اول کې داوا داوا کوي الله اوس ګوره دلته ترتیب ته وګوره اول کې داوا کوي د غون صورت خلاصه خو موږ ویلې کنه نو لږ به موږ خلاصه تکرار کو کنه په بل انداز باندې یعنی اول کې داوا کوي چې د خدای توب د صفات لایق صرف او صرف زېما داوا چې وشي نو پاغه باندې دلایل بیان کی ورسره متصل نو چې کله دلایل ورسره ورسره بیان کی متصل نو بیا تخویف ورکی چې ګوره دا دا وکه چاونه منله نو انجام یې د پخوانی قومونو غونتی شي او ورسره ورسره د منکرینو دغه اعتراضاتو ردم شروع کی او ورسره ورسره د منکرینو دغه داوی چې هغه کوم داوا کوي چې د الله د صفاتو یا د خدای توب د صفاتو لایق بلم شته نو دا غي ردم شروع کی دا غي نفیم شروع کی دا غون صورت په دې طرز باندې ده په دې طرز باندې دې صورت ته ګوره داوا وکي پاغه من الله دلایل بیانې پاغه باندې چې د مخالف چکم داوا ده دا غي رد کی پاغه باندې چې هغه د شرک داوا ده دا غي رد رد کوي مکمل او ورسره ورسره دا غوي چکم اعتراض ده پر دا وګیر باندې دا وګیر څوک دی الله دی اوس دلته دا وګیر الله دی او دا وګیر د الله د صفات څوک دی مؤمنان دي مؤمن دا داوا کوي چې الله د صفاتو د خدای توب صفاتو لایق دی نو چې هغه کوم اعتراض کوي په دوی باندې نو ورسره ورسره داغه ردم کوي ون صورت کې بس دا خبرې دي نو اول کې داور توحید الحمدلله د خدای توب صفاتونه لله خاص الله لدی الحمدلله تفصیل موږ کړو په سوره فاتحه کې چې کله الحمدلله الته شروع شي نو الته موږ د دې وضاحت کړی دی چې موږ ولې دا معنا کوو بعض خلک معنا کوي د الحمدلله چې ټول صفات الله لدی ټول صفات یعنی ټول صفات خاص د الله دي خدا معنا صحیح نه ده بعض خلک به معنا کوي چې ټول ثنا او صفات د الله دي او بعض خلک معنا کوي ټول د کمال صفات د الله دي ګوره دا ټول معنی او په دې معنی موږ رد کوو چې ولې دا صحیح نه دي ځکه چې ګوره صفات درې قسم دي وضاحت الته شوی وو صفات درې قسم دي چې وسړی دا معنا کوي چې ټول صفاتونه خاص الله لدی نو په دې کې نقصان پیدا کیږي او هغه نقصان دا دی چې درې قسمه صفات دي یو ته ویل کېږي د خالق صفات چې هغه صرف د الله دی لکه خالق مالک رازق رحمان رحیم الہ وغیرہ وغیرہ ډیر صفات دی الله په زرګونو دی بلکې بشمیره دی د الله صفات ختميږي نه دا نه نوي خو هغه معتبر دي کنه چې موږ پیغمبر اسلام رئیس د کړي یا قران رئیس د کړي دي لیکن صفات د الله صرف نه نوی نه دي یاد ساتي د الله صفات ګوره په یعنی بشمیره دي ان تعد نعمت الله لا تحصوها دغه دغه آیت لاندې علما وی چې نعمت د الله کې د الله صفات هم دي که تاسو د الله د صفات په دې کې د الله حکمونه هم دي په دې کې د الله دا ټول پکې راځي که تاسو د الله صفات شمیرئ نشي شمیرل غیله که تاسو د الله حکمونه شمیرئ نشي شمیرل غیله که تاسو د الله نعمتونه شمیرئ نشي شمیرل غیله نو د الله صفات خو ډیر دي نو که یو سړی خیو صفت چې د یو قسم هغه د خالق صفت دي او دویم قسم صفات دي د مخلوق لکه پیغمبري د مخلوق یو صفت ده انسانیت د مخلوق صفت ده حیوانیت د مخلوق صفت ده ملکیت د ملائکو صفت ده شرارت دا د جناتو صفت ده ځکه باغوي کې هغه هغه غونډه ده کنه شریر یعنی مخلوق ده جنات همدغه رنګ شیطانیت د د جناتو صفت ده او په انسانانو کې دارا شي کله کله چې کله د الله د حکم نه واوړي همدغه رنګ نور ډیر صفات دي د حیوانانو د حیواناتو بیا ځان ته صفات دي د مارغو الوتل ځان له صفت ده د په ځنګل کې د زمری بزان له صفتی د بل جناور بزان لې د بل جناور بزان لې همدارنګ بیا په انسانانو کې پیغمبري ده او ولایت ده په انسانانو کې بیا منکرین دي او مؤمنان دي دا ټول صفات بیا مختلف مختلف صفات او دغه درجه دي او هم دا رنګ د ملائکو چې کوم دي داغه یو صفت خو مشترک دي چې هغه د د صفای صفت ده د نورانی صفت ده اخو ټولو فرښتو ده او پاغه کې بیا د جبرئیل علی السلام صفات ځان لدی د میکائیل علی السلام ځان لدی د بل ځان لدی د بل ځان لدی فرښتو کې او همدغه رنګ په جناتو کې په همدغه رنګ په ټولو مخلوقاتو کې بیا صفات ځان ځان لدی خبیا چې کوم د بیجانه مخلوقات دی لکه لمر شو اسپوږمۍ شو نور سیارې شوې په ځمکه کې تیږي شوې بوټي شوې کاڼي شو دا ټول چې دي د دې به ځان ځان له صفات ځکه مخلوقات دي کنه ځان ځان له دوی یو صفت الله دوی ته وربخله ورکړي دي نو دې دې ته ویل کېږي د مخلوق صفات او د مخلوق صفاتو چې کوم وضاحت ته تاسو ته ما وکړو او دریم قسم صفات هغه دي چې هغه هغه ته ویل کیږي مشترک په الفاظو کې یعنی اشتراک لفظي یعنی بعضی د صفات دي چې هغه الله تم دا بیانېږي او مخلوق تم بیانېږي خدا صرف اشتراک لفظي دی یعنی دا صفت چې د الله او د مخلوق مشترک دي کنه خبره باندې ځان پوي کوي دا صفات چې د الله او د مخلوق مشترک دي دا صرف لفظي مشترک دي حقیقت د دواړو جدا جدا دی لکه قتل قتل علام کوي لکه لیدل کنه لیدل علام کوي او مخلوق هم لیدل کوي مخلوق کې ملایکی هم لیدل کوي جنات هم لیدل کوي انسانان هم لیدل کوي حیوانات هم لیدل کوي مارغان هم لیدل کوي ټول مخلوقات دا غوي هغه چې کوم دی دا صفت بغشته چې لکه لیدل کوي خو د ټولو مخلوقاتو لیدلو کې فرق بیا د ملائکو لیدلو کې فرق دی د جناتو په لیدلو کې فرق دی د انسانانو په لیدلو کې فرق دی د مارغانو حیواناتو په لیدلو کې فرق دی وغیرہ وغیرہ او هم دا رنګ لیدل الله هم کوي اوس د الله او د خالق دا صفت کوم دی د الله او د مخلوق دا صفت کوم مشترک شو دا صرف اوس لفظي مشترک دی دا حقیقت کې مشترک نه دی حقیقت جدا جدا دی د الله لیدل او د مخلوق لیدل دا فرق کوي اوسه د الله لیدل دسی دي چې هغه په هر ځای کې هر څه او هر شی ویني داغه د پاره تیاره او رڼا نشته داغه د پاره لري او نږدې نشته داغه لپاره ماضي او مستقبل نشته هر څه د الله لپاره رڼا دي هر څه الله لپاره ښکار دي هر څه د الله لپاره حال لري لیکن د مخلوق لیدل هغه ماضي نشي لیدل مخلوق د دیوال نه خو نشي لیدل یو حد پورې لیدل کوي دا غینه مخکې لیدل نشي کوله مخلوق په یو ټایم کې به یو شی ویني دا نه چې په یو ټایم کې به ټول ته ګوري او ټول به ویني نه نو ګوره د الله او د مخلوق په لیدلو کې فرق راغو کنه د مخلوق لیدل محدود دي او محدود د اسباب سره محدود دي او دومره د عجز لیدل دي د مخلوق چې کله کله یو مخلوق لیدل غواړي خو لیدل نشي یو شی تنه پټي پوه شوې لیکن الله خو د دې اسباب سره تړل شوی نه دی کنه الله نه یو څه پټې دی شي او نه ته څوک چې پټوي شي هغه تر څخه کار دی ویني ارسه همدغه رنګ اوریدل اوریدل صفت د الله د قران کې راغلي زی په زی او اوریدل صفت د مخلوقات هم شته قران کې د مخلوق د پاره راغلي دا لبدا اشتراک د لفظي خو حقیقت د دواړو جدا جدا دی لکه څنګه چې پریدلو کې دی همدغه رنګ اوریدلو کې ا د الله لی اوریدل چې کوم دی نو هغه بغیر د اسباب دی ما فوق الاسباب دی بغیر د اجز اجز نه پاک دی دا اوریدل هغه د هر چا اوري په یو ټایم کې اوس نن سبا په دې دنیا کې و میلیار د انسانان دی مثال صرف د انسانانو مثال والو نو کدا و میلیار د ټول د دې کې وڅوک جرمني په دې کې وڅوک انګريز انګريز به په دې کې وڅوک پښتوني په دې کې وڅوک هندي په دې کې وڅوک عربي په دې کې وڅوک افریقایي نو په لکونو کروڑونو جبی دی او په کروڑونو عربونو قسم خلق دی کنه نو کدا ټول په یو وخت کې شروع شي الله لا الله د ټول اوري په ټولو باندې الله خبرې کوي چې فلانې څه وي او د فلانې څه وي په دې وو میلیارډو کې به یو د انسان نه چې دا هغه غاګ به الله وانوري الله به پوی نشي هغه به الله نه خطا شي لیکن انسان د څه اوریدل کوي شي نه انسان مخ ته خو دوه کسان یو ځای شروع شو او ته مړ دغله شه چې ول د خبره وورم بیا بستا خبره وورم انسان خو د دوه کسانو په یو ټایم کې اوریدل نشي کوله او بل چې انسان تر یو حد پورې ورسره نو اوریدل کوي کاغه حد نه وتم بیا نشي اوریدل یعنی یو حد مقرر دی چې هغه حد کې کینه نه انسان نو زغه بووري کداغه حد نه انسان ووتلو نو بیا انسان ته غاک کوغه بناوري یعنی لری لری شي کنه درنه دغه ځان ته یو حد معلوم دی لیکن الله د پر دا حدود نشته الله د پر دا اسباب نشته چې الله دا غینه مجبور شي واغه ته عاجز شي نو ګوره د الله اوریدلو کې او د مخلوق اوریدلو کې فرق شو نو نو لہذا په دې اشتراک کې صرف اشتراک لفظي دی حقیقت د اشتراک د دواړو جدا جدا دی د الله اوریدل لیدل او د انسان اوریدل لیدل دا جدا جدا دي دغه رنګ الله پويږي او انسان هم پويږي لیکن د الله ذاتی په هر څه باندې پوي دی دا د هغه ذاتی صفت دی لکه څنګه چې خالقیت د هغه صفت دی ذاتی لکه څنګه چې مالکیت دغه صفت دی ذاتی لکه څنګه چې رزاق دغه صفت دی ذاتی او نور صفت رحمان رحیم دا ټول د الله ذاتی صفات دي چا ورکړي نه دي نو دغه رنګي پوهیدل لنه علم د الله ذاتی صفت دی انسان دغه غونته علم لري لنه شي ترڅو پورې چې الله خبر نه کی په یوتی شي باندې نو هغه انسان نه خبريږي لکه اوس لن مثال موږ د قران والو پیغمبر اسلام ته الله په قران کې د مختلفو پیغمبرانو واقعیت بیان کړی دي ټول نه زیاته واقع چې بیان شوی د موسی علی السلام بیان شوی په قران کې په ټولو پیغمبرانو کې تقریبا سلو نه ډیره پیره د موسی علی السلام د واقع چې کوم دا دا بیان شوی د په قران کې مختصر او تفصیلی دواړه چواله ولې د موسی علی السلام په واقعاتو کې ډیر تسلیان دي دغه دغه په ذریعہ باندې پیغمبر اسلام تعالی تسلی ورکړي نو بهرحال که اوس نبی علی السلام الله نه خبر کړي د موسی علی السلام په دې حالات باندې نبی علی السلام په خپل خبرې دی شو هیڅ کله نه شو خبرې دی د غرنګ د ابراهیم علی السلام حالات چې نبی علی السلام ته الله نه ویلې نبی علی السلام خبرې دی شو دغه حالاتونه هیڅ کله نه شو خبرې دی چې ځان نه خبر شوی ذاتی تور سره نه شو خبرې دی الله خبر کو نو هغه خبر شو او موږ هم خبر شو د پیغمبر اسلام د جبې نه بیا پاغه حالاتو باندې امدا رنګي ک نبی علی السلام الله نه وی خجول اسمانون الله او په اسمانونو کې د جنت په حالاتو د دوزخ په حالاتو باندې او وړ اسمانونه چې کوم دی اول اسمان دویم اسمان دریم او ترومه پوري او بیا تر عرش پوري او تر او تر سدرۃ المنتها پوري د عالم شهادت تر اخري بارډر پوري پیغمبر اسلام الله نه وی بیولې نو پیغمبر اسلام تلې شو هیڅ کلم نشو تللی نو اوس د پیغمبر علی السلام پویدل یا د مخلوقات پویدل او د الله پویدلو کې فرق دی الله ذاتی پر سمانه خبر دی دا صفت دغه ذاتی دی او مخلوق چې کوم دی دغه ذاتی صفت نه دی مخلوق بیا ځان خبري د الله د دلارې نه او د الله د لارې نه خبريږي د پیغمبرانو په واسطه د قران په د الله د کتاب په واسطه باندې یا په دنیا کې انسان سوچ او فکر وکړي نو د انسان په ذهن کې الله دومره طاقت اچولې ده چې انسان د کله کله هغه د دنیا چې کوم قدرتونه دي هغه ترخکاره شي لکه مثال د ور ده ور چې د مخکې چې کله ایجاد شو نو ور خود سنو چې ور یو دم ایجاد شو نه بلکې لکه دا خو ساينس د سی وی کنه چې اول کې دوه تیګ سره خپل مینس کې وجنګي دا غنه شغله وته نو انسان چې کله وکتل چې د دې خو سپار غونته وکړو شغله غونته وکړه نو انسان چې هغه تیږي بیا خپل منځ کې وجنګولې وجنګولې وجنګولې نو دا غینه یو شی ور واغستو نو دغه سي د ور ایجاد وشو اوس کې دې حقیقت جدای کې دې په بل طریقه باندې شوی خو لکه هغه ساينسي لحاظ نه دغه سي تاریخ بیانېږي چې ور دغه سي ایجاد شوی دی نو انسان په سترګو باندې مشاهده وکړ د تیګو د جنگیدو او په سترګو باندې خبر شو چې دا دوه شي نسره و جنگیدل او د یو شغله غونته وکړه چې هغه کله دغه هغه عمل تکرار کو تکرار کو تکرار کو دا غنه ور ایجاد شو نور والله ولا مله ته پته چې حقیقت به څنګه وي نو همدغه رنګي انسان چې کوم دغه ذاتی نه خبريږي بلکې انسان چې دغه الله خبري دغه انسان چې په ور کده ور دغه طریقه و د ایجاد نو دام الله خبر کړو دا لکه دغه رنګ لکه ګوره د آدم علی السلام دوا زامنو نو هغه یو دوی چې کله مړ شو وجل شو نو هغه په وګمانه علما وی وګمانه ګرځوو تقریبا یو کال پورې هغه ګرځوو ځان سره چې دمه نوستو کما یو کال پورې کې دې چې هغه ټیم کې یو کال ولا ولم سړی ذهن نه مني کنه خو علماء لیکلي دي بهر حال نور الله ته پته راځي حقیقت به څومره څنګه وي چې یو کال پورې ګرځاو یو کال بعد الله دو مارغان راولېګل کارغان کارغانو کې بیا وته دا طریقه الله خو دنه د کارغان په واسطه باندې چې دا خخ کا پزمګه کې نو ګور د کارغان په واسطه باندې الله خبر کو د د آدم علی السلام غزوه قابیل چې په دغه طریقه باندې ته دغه او هغه چې کوم دی ورور دا جسد چې دی دا هغه کا خخ کا نو د الله پویدل او د مخلوق په پویدلو کې فرق دی هم دغه رنګ د الله تلل تلل علام کوي شي او تلل مخلوق هم کوي شي خو مخلوق کتلل کوي نو په گاډي کې بچر تلاړ شي جاز کې بلاړ شي پخپو بلاړ شي په بل کوم څه سبب به پاغي بلاړ شي خو تر یو ځای پورې بلاړ شي تر یو حد پورې بلاړ شي لیکن د الله تلل چې کوم دي هغه د سنې چې الله بچي ته په جاس کې یو سړی ووي چې یا الله مدد نو الله بنا اوس بلا ټیکټ کټ کې جاس کې وکینی وغیرہ براشي نو چې څه دی وي نه د الله راتلل د سنې چې هغه خپل ځای دی دا غزاد چې کوم ځای کې دی او هغه دلته د انسان هغه مشکل ته رسیدګي وو کې هغه مشکل وته حل کې کوو غواړي کله انسان پای کې خیری او کله کله حل نه کی دا نه چې الله غنه خبر نشي خبريږي خو کله کله هغه مشکل حل کی کله کله حل نه کی دا خپل ټیم په ټیم باندې حل شي نو د الله تلل او د مخلوق په تللو کې فرق دی دا رنګ د الله نیول او د مخلوق په نیولو کې فرق دی الله چې نیول کوي نو قومعات ته وګوره څنګه نیولې دي چې فرښتې وته را لګلې دا واغې پچغه والي ده او هغه پورا قوم عاد په چغه چغه باندې تباہ برباد کړي دار قوم لوط ته فرښتې را لګلې دا په یو وزر جګ کړي او په بل مخ اړولې او د پاسه په کانیم را را ورولې دي او کله کله فرښتې را هم لګي الله ضروري چې د فرښتې په واسطه باندې الله قومونه تبا کوي نه کله کله الله فرښتہ راوم دیږي الله حکم وکي او باران دومره ډیر شي چې غونډه دنیا دغه باران د وجنه تباہ او برباد شي لکه د نوح علی السلام په قوم چې عذاب راغلو الته خو فرښتہ نه و الله ټول مخلوقات ته حکم وکړو چې بس تاسو چې وروي او ټول اوبو ابشار راورې دي اوس خو تاسو کې راوريږي کنه هغه ټایم کې ابشار راورې دي د اسمان نه او دا غونډه دنیا د موږ چې کوم ځای کې ودا زینه نور دا ټوله دنیا په اوبو کې غرق شوه او ټوله دنیا تباہ او برباد شوه او صرف نوح علی السلام او داغه کوم تابعدارو بچیو او داغه خزه وي نو هغه الله بچ کړه نو ټوله دنیا الله تباہ کړه نو دا الله نیول خو به دغه رقم دی دا رنګ د الله نیول د سیم دی چې صاحب یاسین په صورت یاسین کې چرایزي چې صاحب یاسین چې کله شهید کړي شو او وجلې شو هغه خلکو چې وجلو نو بیخي فرښتہ را لګلې نه ده الله حکم کړی دی او پوره قوم لمبه کړی لمب یعنی لمبه کړی دی یعنی ور په لګیدل پوره قوم باندې او داسې لکه د برېښنا غونته ور په لګیدل داسې نه چې مطلب ور ور ور زیات شو زیات شو زیات شو نو ور په بل شو بیا خلکو منډې کړې را منډې کړې نه بلکې او شغلې غونته ور راغو ټول خلک داسې لوله پکړه هیڅ اتم پته ونه لګیدل چې دا څه راغو دا څنګه تبعی وشو دغه شغله په الله راوسته د پاک قوم باندې چې هغه کې دې شي موږ په سي الفاظو کې بیان نه کړی چې سره کوم عذاب خو په یو شغله باندې الله تبا کړی په پورا قوم فرښتہ به خیر غل نه ده الله حکم کړی ټول قوم تبا کړی نو د الله نیول او د مخلوق په نیولو کې فرق دی نو دې ته ویل کېږي اشتراک لفظي یعنی مشترک دی مخلوق لم حسابي هغه صفته بیانېږي او الله لم بیانېږي لیکن الله لچ بیانېږي نو هغه په یو حقیقت کې بیانېږي او مخلوق نه چې بیانېږي نو هغه په بل حقیقت کې بیانېږي د مخلوق هغه صفت چې کوم بیانېږي هغه د عاجزۍ نه ډکی هغه د محتاجۍ نه ډکی هغه د اسبابونه بغیر ان مخلوق هغه کولای نشي لیکن د الله ته کوم هغه صفت بیانېږي سمیع بصیر وغیرہ وغیرہ نو هغه چې کوم دی بغیر د اسباب وي بغیر د اجازي او بغیر د کوم د چې محتاجې نه دا درې قسمه صفات دي یو قسم صفت چې هغه د الله دی د خالق دی یو قسم صفت چې هغه د مخلوقات دی او دریم قسم صفت چې هغه مشترک دی په الفاظو کې صرف نو که یو سړی دا معنی کوي چې ټول صفاتونه خاص الله لدی کنه نو څه مطلب چې د الله صفاتونه دی هغه الله له شو او د مخلوق صفاتونه ما الله له شو دا خو دې کې فرق معلوم نشو بلکې په دې کې خو مشرکان ته نورم لار اسانه شو مشرکان به وی چې مونږ وی د مخلوق ځکه مشرکان کله کله د مخلوق صفت الله له بیانې او د الله صفت مخلوق له بیان کی نو هغه خو به وی چې ګور الحمدلله کې دا معنا ده چې ټول صفاتونه الله لدی نو نو د مخلوق صفت هم الله لده نو دا غوی دا داوه خو بیا صحیح ګرځي په دغه معنا کې یو نو بعض خلک به معنا کوي چې نه چې کله په دې معنا باندې اعتراض وشو په هر زمانه کې چې دا معنا شوی و نو بیا علما وی چې نه اصل کې د دې مطلب دا دی چې د کمال صفاتونه الله لدی د کمال صفاتونه نه هغه صفاتونه چې هغه د کمال حد لر رسیدلې دي ان پوره صفاتونه دي نو موږ وایو چې د کمال صفاتونه الله لدی نو ولې دا پیغمبري یعنی رسالت دا د کمال صفت نه ده دا خو د کمال صفت ده یو سړی لسی ویل شي چې دا پیغمبري رسالت دا ناقص صفت ده دا کفر لوزي په دې باندې دا غرنګي ملوکیت مغه ملکیت چې نقص پکې نشته مطلب کمال حتی رسیدلې کنه د تخلیق الله د کاریګری الله کړی دا نو څه مطلب د انسانیت چې د کوم ده دا د کمال صفت نه پدې کې نقص ده پدې صفت کې نه دا رنګ په ډیرو صفاتو کې کمال شته ده د مخلوقات په صفاتو کې هغه د کمال حد ته رسیدلی دي د غرنګ د اسمانونو د تخلیق باره کې الله وی په سورته رحمان کې چې هل من تفاوت آیتوینی په دې کې څه نقص دا ما چې کوم تخلیق کړی ته غیر چاپیره نظر واچوه په دې کې څه نقص ویني په اسمانونو کې او په دې دا څونه چې مخلوقات ما پیدا کړی دي یعنی مطلب دا ما کامل پیدا کړی د دې دغه دغه سره د دې د دې د مخلوقاتو د جوړښت سره د لمر د جوړښت سره ما لمر کامل پیدا کړی دی لمر سره هم دغه سي جوړښت لګیدو نو هغه سي وته ما جوړښت ویر کو الله وی انسان سره هم دغه سي جوړښت لګیدو نو انسان ته هم دغه سي جوړښت ویر کو مارغه سره همدغسې جو... هغه لګېدلو جوړښت نو هغه سه می تخلیق ورکو او نور مخلوقات ان د هر مخلوق سره چې سره کما ان هغه ډیزاین لګیدلو او سره کم جوړښت چې وسره لګیدلو نو د هغه مطابق الله هغه ته صفات ورکړي دی او هغه سي تخلیق ورکړي دی نو د کمال صفات په مخلوقاتو کې مشته نو څه مطلب دا ټول صفات الله لدی دا خو شرک خندا دی کنه چې ته د مخلوق صفات الله له بیان کې یا د الله صفت مخلوق له بیان کې نو بعضی خلک بیا وایي چې نه اصل کې د دې توجیهات کوي کنه د توجیهات په دې معنی چې دا معنی وکړي نو اسانه شو هر سړی په دې خبره باندې پوه شي چې دا الحمدلله څه مطلب شو توجیهات له پکې څه حاجت ته نو بعض خلک بیا وایي چې رنا اصل کې دا الله پیدا کړی دی نو ځکه نسبت الله لکېږي نو موږ دا خبره خو صحیح نه ده اوس الله انسانان پیدا کیږي نو ته به د انسانیت صفت الله له نسبت به الله لکه چې ګویا کې الله انسان شو ته به دغه دغه صفت نسبت به الله لکه چې دا صفت الله له شو ولې چې الله پیدا کړی دی دا غرنګ د نور مخلوقات الله پیدا کړی دي نور صفات د مخلوقات دي نو ته به دغه نسبت الله لکه په دې دلیل باندې چې الله پیدا کړی دي لکه اوس انسان چې کوم دی هغه لکه مصوري یو تصویر جوړ کی مطلب هغه دا پینټر غونتی کنه نو چې هغه کوم پینټنګ جوړ کړي ته هغه هغه مصور له ته تصویر وې چې دا تصویر دی یا هغه تصویر له ته مصور وې چې دا مصور دی نشي وته ویل کنه مصور ځان له یو شخص دی او تصویر ځان له یو شی دی تصویر لته مصور نشي ویلې او مصور لته تصویر نشي ویلې پوه شو نو دا رنګ ته مخلوق لڅنګ د الله صفت بیانې یا الله لڅنګ د مخلوق صفت دغه نسبت کې دا غو صحیح راځي نه پوه شو نو د دې د وجه نه ټول نه اسانه او خمانه ابن عباس رضی الله عنه هغه وی الالوهیت لله و الحمدلله کې معنا ده چې الالوهیت لله چې د خدای توپ صفاتونه خاص الله لدی څومره چې د خدای صفاتونه دي څومره چې دي هغه ټول الله لدی نو په دې کې د مخلوقاتو صفات وتل ټول ټول د نیوتل د مخلوق صفت مطلب الله لنه ده څومره چې د خدای توب هغه هغه لفظ کې چې مشترک دي په هغه کې چې کوم د خدای توب صفت دي کنه صفات دي هغه خاص الله لدی هغه بلی چاله نشته اصل داوا خدا ده او دا دلیل په دلیل الله کې خاص الله لدی نو خاص الله له کوم صفاتی خاص الله له الله صفات دي کوم صفات چې د الله دي نو هغه خاص الله لدی هغه مخلوق لنه دي لا شریک له باقي صفات کې وته څوک شریک نشته ده او الحمد کې د الف لام چې بدا داخل دی په حمد باندې نو الحمد کې د الف لام در تخصیص ته خصوصیت پیدا کوي یعنی حمدونه حمد ویل کېږي تعریف صفات صفات لا نو مخکې ماوي صفات خو درې قسم دي یو د الله دی یو د مخلوقاتو دی یو مشترک دی په الفاظو کې نو د الف لام په داخل کړو نو الف لام د احد دی څه مطلب چې خاص صفاتونه د خدای توپ چې کوم دی هغه لله هغه خاص الله لدی هغه بل چاله نه دي نه پیغمبر لدی اوس علم غیب د الله صفت ده نو هغه خاص لله الله لده هغه پیغمبر لنه شي ویلې هغه ولی لنه شي ویلې هغه بل کوم مخلوق ته نشي ویلې دا رنګ متصرف صفت د الله ده نو لله خاص الله لدا صفت بل چا لدا صفت نشي ویلې پیغمبر لا ولی لا جن لا ملائکه لا بل کوم مخلوق لا دا رنګ نور کوم صفات د الله دي لله دا خاص الله لدی بل چا نشته نو دا و داوره توحید داوا الله وکړه چې الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه د اولوهیت ټول صفاتونه لله خاص الله لدی داوا وشو اوس په داوا باندې الله دلایل بیانې نو موږ په اصول کې د دلایلو قسمونه بیان کړیو چې دلایل دلایل چې دي هغه درې قسم دي یو ته ویل کېږي دلیل عقلی دویم ته ویل کېږي دلیل نقلی او دریم ته ویل کیږي تلور قسم دي دریم ته ویل کیږي دلیل وحی او تلورم ته ویل کیږي الحلف نو دلیل عقلی هغه صفات ته ویل کیږي چې هغه د انسان عقل که انسان کې عقلی کنا عقل زایل شوی نه او مسلم عاقل سړی نو هغه دې ته مجبور کوي چې هغه هغه من دلیل باندې قانع کی لکه اوس دلته مثال ته بیانوم دلیل عقلی بیا د دلیل عقلی ځان ځان قسمونه دي هغه بیا کله ان شاء الله تفصیل به وکړو یو الزامی دی او بل چې دی اعترافي دی وغیرہ وغیرہ نو دارنګ دویم قسم دلیل چې دلیل نقلی دی یعنی الله یو مسله ثابتې په نقل سره چې وګوره دا مسله خو په تورات کې مو همدغه مسله موسی علی السلام بیان کړي همدغه مسله پلانکی پیغمبر بیان کړي پلانکی کتاب کې بیان شوی پلانکی ولی بیان کړي او غیره وغیره دې ته ویل کېږي دلیل نقلی چې نقل نه الله دلیل راوړي یعنی یعنی قسم گواہی غونته الله وکي د بخوانی پیغمبرانو نه کتابونو نه ملائکو نه وغیرہ وغیرہ نه او دریم قسم د دلیل وحی وحی ویل کېږي د الله حکم ته چې الله حکم وکي پاغه باندې لکه الله تشرکو به شیئا الله حکم کړی دی چې چې حصدار ونه ګرځي د الله سره هیڅ وکم دي ته ویل کېږي دلیل وحی چې دا الله ویلي مستقیما د الله حکم دی چې بل څوک به سره حصے دار نه ګرځي شریک نه ګرځي او څلورم دی الحلف حلف لکېږي قسم ته چې الله قسم وخوري په زمانہ باندې چې خو زمانہ باندې چې قسم خوري نو هغه مطلب دا نه چې زمانہ دې ماته نقصان راکړي هغه به معنا ورکړي د گواهی چې دا د زمانہ گواه ده لکه ول عصر وخت د مازیګر گواه ده چې ان الانسان لفی خسر انسان په تاوان کې ده لکه څنګه د مازیګر دا وخت اخیری وخت کمزوري وخت نازک وختي دا مې قسم دلیل غونتی هغه به ان شاء الله اخیری صورتونو کې هغه ډیر بیانېږي الته به وضاحت کوو نو په دې صورت کې دلیل عقلی مشته او نقلی مشته دی نو اوس اول کې دلایل عقلی بیانې په داوا باندې ښه الذي د خدای توپ صفاتونه هغه ذات لدی خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونه والارض او پیدا کړی د ځمکه د خدای توپ صفاتونه خاص الله لزکه دي او بل چا لزکه نشته ځکه چې هغه خالق دی څه مطلب یعنی ته د خدای توب صفت د اولوهیت صفت هغه به هغه ذات ته بیانې چې هغه ذات خالق خوې کنه چې هغه چې خالق نه ته څنګه هغه ته د خدای توب صفت بیانې ته چې وې پلانې علم الغیب دی پلانې متصرف دی پلانې مشکل کشا دی پلانې داتا دی وغیرہ وغیرہ دستگیر دی غوث اعظم دی غوث ویل کیږي فریاد یعنی فریاد اوریدون کله او اعظم یعنی لوی فریاد اوریدون کې نو لوی فریاد اوریدون کې څوک دی د خو الله دی او دا صفت بیانې ته مخلوق له لوی ځوان له بیانې یا بل کوم ولی له بیانې چې غوث اعظم دی یعنی فریاد اوري او لوی یعنی په فریاد اوریدونکو کې دا لوی فریاد اوریدونکو دی هغه خو الله دی نو ته څنګه دا داخل الله صفت دغه ولی له بیانې آیا دا ولی خالق دی اسمان کې چې پیدا کړی دی چې ته وته بیانې زمګه کې د چې تخلیقي کړي دی چې ته وته بیانې لکه سورې نه هلو ګورې څوار لسمه سي پاره کې نم دغه لګ نور مزاحت کوي تو پایت نمبر 20 یو وشت کې تو الله سم سي پارا سورته نحل دا راړه ور سره خامخه آیت نمبر 20 او یو وشت وګورئ والذین اوا کسان یدعون من دون الله چې را مدد کوي دا مشرکان بيد الله نه بيد الله نه را مدد کوي یا علی را مدد شي دا لوی ځوان را ورسیږي لا یخلقون شیئا نشي پیدا کول هیڅ شی یعنی دا خالق نه دی هیڅ شی نشي پیدا کوله په سورته حج کې راځي چې یو موچ نشي پیدا کوله لا یخلقون شیئا نشي پیدا کوله هیڅ شی وهم یخلقون ګوره نو په دې کې مشرکان دوکه ورکوي دینه مراد خو بوتان دي کنه د مکې د مشرکانو نو موږ وی ښا یخلقون کې واو نون جمع راغلي او واو نون جمع د بوتان د پاره نه راځي دا د د د کلمندو د پاره راځي دا صيغه یخلقن را بیا پکارو کده دینه مراد بوتان وي اصل کې د بوتان او حقیقت ته اشاره وکړه دا بود د چاو دا د لات بابا و نو لات بابا څوک یو ولی وکنه چې تیر شوی او زابه یو نیکه خزه تیر شوی و همدغه رنګي نور د دې کوم علي هو هبل بابا څوک هبل بابا حابیل او آدم علی السلام زوی لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولای دا دا تا چې د الله بابا نیولې د شکل دی جوړ کړی دی یا نن سبا قبر دی داغه دی ولی نو دا خو لا يخلقون شيئا اته شي نشي پیدا کوله تخلیق نشي کوله ان خالق نه ده وهم يخلقو يخلقون وهم او دا هم سی غم دا کلمند د پار راځي دا د بوتان د پار نه راځي دا دوه کور کوي ګوره دا مشرکان دي ته پام کوي دا بيز د کوي هم دغه سي په دغه طریقه باندې به جواب ورکوي نو بیا به ان شاء الله درته پړکیږي به وهم او دوی نو دوی نه مراد څوک دي دوی نه مراد هغه اولیاء دي چې کومه دغه شکلونه جوړ شوی وو هغه اولیاء دي کوم چې د الله سره برابر شوی دي شریک شوی دي د مشرکانو شریک کړی دي وهم یخلقون او حال لري چې دوی په خپل پیدا کړی شوی دي دا خو په خپل الله پیدا کړی نه همیاش د مور په خیر کې وخت تر کړو ک پیغمبر دې ک بغیر د آدم علی السلام نه ټول پیغمبرانو ټول اولیاء ټول انسانانو د پرېزمکه باندې د مور د خېټو د مور د خېټه پروسس نه تیر شوی دي نو په خپل پیدا شوی دي د مور په خېټه کې عاجز ماشوموالي کې عاجز په بډاوالي کې عاجز په ځواني کې عاجز وهم نو هغه ته د اولوهیت صفات بیانې د خدای توپ صفات بیانې ته لایق د بلنې منی امواتن مړ دي غیر احیا ان نه دي ژوند دي نو په بوت کې ژوند دي بوت خو یعنی بوت باره کې الله ویل نه وی چې غیر احیا ان ژوند دي نه دي نه دا مرګ او ژوند چې راځي د خو په انسان راځي کنه دا خو په مخلوقات کې راځي اموات مړ دي غیر احیاء نه ندي ژوند دي یعنی مرګ پیدا غلې ده موت ویل کېږي دیتا چې روح ته نیوزي او هغه مړ شي نو اوس بوت کې روح نه و د سره هغه د خو هغه من ته د موت اطلاق نشي کولای چې ګویا کې په دې بوت باندې مرګ راغلی نه هغه بوت چې د چا جوړ دی یا دا قبر چې د چا جوړ دی هغه باندې مرګ راغلی وو هغه یو ټیم کې ژوندې وو بیا په مرګ راغله وما يشعرون او نه پويږي دوی چې ايان يبعثون چې کله به پورته کیږي د قبر نه نو بوت په قبر کې قبر کې څوک قبر کې هغه شخص ته چې بوت جوړ شوی قبر کې هغه شخص دی ته چا قبر چې جوړ دی پاغه درگاه جوړه ده او هغه سره معاملې د الله کیږي نو الہکم الہ واحد حاجت روا تاسو د خدای توب د صفاتو لایق تاسو الہ واحد الہ یو دی دا غی لایق یو دی بل څوک نشته دا رنګه صورت او ګوره لقمان وګوره لګ په یشتمه سي پارا کې سورۃ لقمان التسوی دا تاسو چې را مدد کوی او د خدای توب صفاتو ته بیانوي دا خو الله مخلوقات دی په خپل دا خو خالق نه دی او څه پیدا کړی نه دی نو څنګه ته ته دا هغه چا صفات بیانې چې هغه خالق دی ان د خالق صفت ته مخلوق له بیانې هاذا خلق الله آیت نمبر 20 لسم آیت نمبر 1 لسم لسم رکو د 20 سپاره هاذا خلق الله دا پیدایش د الله دی دا تخلیق د الله دی آیت نمبر لسم نو وګورئ لک خیر لسم نه خلق السماوات بغیر امدنا پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر د ستنونه ترونه چې توینه غیلره والکا فلر دی رواسیا او یخی دی الله پر زمکه کې غړ غړ غرونه ان تمیده بكم چې جوړه کو نه وي په تاسو باندې که غرونه نه وینو د ځمکې به وبلنګ غوندې کوله د ځمکه د غرونه به کې الله یې خي چې د ځمکه جړه کو نه وي په انسانانو باندې وبستا فيها من كل دابه او خار کړی مې په ځمکه کې د هر قسمه جاندارونه انسانان دی پکې جنات دی پکې په ځمکه کې دا رنګ حیواناتو کې وګوره په کورونو قسم دي وانزلنا من السماء او راورو موږ د اسمان ما ان وب فانبتنا فيها من كل زوج كريم نزرغونو موږ فيها په دې وبو سره من كل زوج كريم د هر قسمه جوړې نه تازه تازه یعنی موږ په یعنی مخلوقاتو له تازګي ورکو په دی وبو سره نو هاذا خلق الله دا پیدایش د الله دی اسمان ته وګوره چې بغیر دستونو ولاړ دی هاذا خلق الله دا تخلیق د الله دی دا پیدایش د الله دی زمکی ته وګوره چې الله پیدا کړی دا نو هاذا خلق الله دا پیدایش د الله دی دا کاریګری د الله ده والکا فلر دی رواسیا او په دې زمکه کې غټ غټ غرونه یې خې دي د غرونو ته وګوره کنه لکه غټ غټ غرونه دي انسان ته ډار کیږي کله کله ان تمیدا وکم چې جړه کو نوې پتا سو باندې هاذا خلق الله دا پیدایش د الله دی دا تخلیق د الله دی دا پیدایش د الله دی نو فارونی ما ذا خلق الذین نو خای ما تعالی وی ګور الله اوس مطالبه کوي چې فارونی او خای ما تا ما ذا خلق الذین تشي پیدا کړی دی هغه کسانو من دونه چې بيد الله نه دی ته چې د پیغمبر ته د الله صفت بیانې نو خای ما ته تشي پیدا کړی دی اسمان کې یو چې شیو خای چې پیدا کړی پسمکه کې یو چې شیو خای چې پیدا کړی ته چې اولیاء ته د الله صفات بیانې نو ولی دی د ولایت نه څوک انکار نه کوي لیکن خدای خو نه دی کنه ته د ته د خدای یو صفت خو یو خای چې پیدا کړی یو څه پیدا کړی بل ظالمون فی ضلال مبین نه نه بلکې ظالمان چې په گمراهی ښکار کی د گمراه دی الله وی عقلونه زایل شوی دي چې سوچ نه کوي او د الله صفاتو ته بیانوي نو دلته وی الحمدلله د خدای توپ صفاتونه لله خاص الله الذي الذي اغذات له خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا دا یو دلیل چې د اولوهیت صفاتونه د خدای توپ صفاتونه خاص الله لزکه دي چې هغه خالق د اسمانونو او زمکه دی نو کبل چاله د خدای توپ صفت بیانې نو شرط ته پکار د چې هغه اول خالق خو یې کنه یو دلیل دویم وجعل الظلمات و دا مغه یو دلیل له خوسه پر روان دي وجعل الظلمات والنور او ګرځولي دی الله تیارې او رڼاګانې تیارې او رڼاګانې الله پیدا کړې دي نو د دې خالق څوک دی الله دی ګوره په دې ځکه ظلمات جمع وي او نور مفرد وي ځکه ځکه په دنیا کې یا په ټول کائنات کې اصل چې دی نو هغه تیاره ده او رڼا چې راځي نو هغه هغه یو سبب وي لکه لمر چې کوم دی هغه رڼا د پاره یو سبب دی په غټه کې او بیا په دنیا کې نه نه د لیټونو میټونو ور مور د رڼا د پاره سبب دی دا رنګ سور ابراهيم کې براشي چې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قران ما را لګل تا ته پیغمبره د دې لپاره چې روبا سي تخلق اولنې آیت د سوره ابراهیم چې د دې لپاره چې تروبا سي خلق د تیرونو په طرف درنا نو آلته هم ظلمات جمع راوړي وي راوړي وا او نور چې کوم دی هغه مفرد راوړي وو ولی ځکه چې تیاری ډیری دي تیاری د جهالت دی تیاری د شرکیات دی تیاری د بدعات دی تیاری د ظلم دی تیاری نور ډیری ذات دي انسانان په غتیرو کې پراته دي د دې ټولو تیارو حل چې کوم دی هغه یو دی او هغه قران دی کتاب انزلناه الیک دا کتاب د چې ما تعالی را لګل دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې راو باس خلک د ډیرو تیارونه د خلک چې پکې اخته دي په جهالتونو کې لکه موږ اکثره اوس کله کله ویو چې دا انسانان په کوم روان دي او دا انسانان به کله اصلاح کیږي وو نو دا بغیر د قران اصلاح کېدې نشي دا بغیر د تیارونو راوتې نشي د قران نه بغیر په طرف درنه یعنی یو رڼا د قران وته کافی ده د ټولو تیرو لپاره نو دلتم وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي الله یې پیدا کړی دی الله ظلمات تیری ان حقیقت په دنیا کې تیار ده رڼا راځي نو په یو سبب راځي پوه شئ د رڼا لپاره الله یو یو سبب خیره چې هغه سترګې دی رڼا ده لکه ګور یو شی بل شي کنه لیټو لګي نو د لیټو چې کوم شواګان دي هغه لاړ شي په غشي ولګيږي لکه دا کوټه ده په دې کوټه کې بالښتونه دي او قالینه ده او دیوالونه دي پردې مردې دي نو دا رڼا ور ولګيږي په دې شیونو باندې او هغه ریفلیکټ زموږ زموږ د سترګو ته چې کله زموږ د سترګو ته رڼا راشي د غش وګان ولګيږي نو موږ ته غار څخه کار شي لیکن کله چې موږ د سترګې پټې کو نو هغه درنا درناګانو چې کوم ریفلیکشن دی هغه زموږ پر سترګو نه لګي ځکه پټې شي سترګې کنه یا رندې شي یا پټې شي یا طاقت د لیدو ختم شي نو بیا موږ ته هیڅ هم نه ښکاري نو دا یو سبب یو یو, یو قانون یو پروسس الله دلته یې خیرانه ده پاره پوه شو نو الله وی دا ما پیدا کړی دي نو د اولویت صفت هغه چاته وایا چې هغه د رڼا او د او د تیاری پیدا کړی ثم الذين بیا وګوره دلته دا ثم چې ده دا استبعادیه ده ښا است یو ویل کېږي ثم د ترتیب استبعاد یعنی کله کله ته یو سړی ته وی چې ته ما وپاللې ما ځان سره غټ کړې بیا بیا هم ته چې د زما هغه کې او دې کې بیا لفظ استعمال شوی دی خدا د استبعاد دی ته بیا زما خبره نه منې تا منې ما سبق وی ته بیا هم زما خبره نه منې تا منې ما دون تاسو ما دون خېګنې وکړې ته بیا زما خبره نه منې اوس دا بیا چې کوم دا ترتیب بیا نه دی بلکې دې بیا ته ویل کېږي د استبعادیه یعنی تیر اگرځه یو خبره ته کومه خبره ته چې زما خبره نه منې ته دې خبره ته موږ کې متوجي کې دې ته ویل کېږي ثم د استبعادیه نو په دې کې دا ثم چې کوم دا ترتیب نه دی ښه دا ثم د استبعادیه ده بیا وګوره الذين کسان الله وی دنیا ما پیدا کړی ده اسمان او زمکه ما پیدا کړی ده د خدای دوه صفاتونه مال دي خالق زېما خو بیا وګوره الذين کسان کفرو چې انکار کوي د توحید نه بربهم يعدلون خپل رب سره نور برابرې نور ور سره برابرۍ نه بابا هم د الله ونه د خدای توپ صفات لري عالم الغیب دی متصرف دی لایق د بلنې دی د سمې د خدای توپ د مینې د خدای توپ ډېر د خدای توپ لایق دی بیا هم د خلک الله وی بیا وګوره د خلکو ته بیا ما سره نور برابرۍ عقل می ورکړې په دې عقل باندې دونه سوچ فکر نه کوي اوس دویم دلیل عقلی هو الذی دا خدا د خدای توپ صفاتونه الله لدی الذی هو دا الله کوم الله دا د خدای توپ صفاتونه چې اغل دي الذي غزاد ده خلقکم چې پیدا کړی تاسو من توین د خټینا په غټه کې انسان پیدا شوی د خټینا شروع الله ان کړی د انسان د خټینا او بیا په دنیا کې انسانانو چې کوم دراتلو ترتیب ده نو هغه د نطفه نه ده ان اشاره کوي د آدم علی السلام د پیدایښت ته چې هو الذی دا الله غزاد دی کوم الله دا د خدای توپ صفاتونه چې هغه لدی هغه ذات دی خلق کوم چې پیدا کړی تاسو من توین د خټینا خټینه ته پیدا کړی ته تا کې روح واچوله تا له ژوند درکو ته دې کاریګری ته خلک سوچ وکړه ته دې تخلیق ته خلک سوچ وکړه انسان به دسی وکی چې خټه نه هغه جوړه کې جوسه او باغی کې هغه واچي روح واچي هغه ژوندې کې روغ انسان شي هیڅ کرم نشي کېدلی ثم قضا اجلا بیا مقرر کړه الله نیټه د انسان د هر انسان نیټه الله مقرر کړه او هغه انسان په خپل نیټه باندې بیا ځي حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې د دنیا د پیدا کېدو نه 50 زره کال مخکې الله قلم پیدا کو اول او قلم ته حکم وکړو چې لیکه نو قلم شروع شو لیکل وکړه نو څه ولیکل هغه څه چې د الله په علم کې وو څه چې د الله په علم کې سوچ کو د الله په علم کې بچ څه د الله علم اندازه مون کوي نه شو بيخي خو څه چې د الله په علم کې وو هغه قلم شروع کړو وی لیکل ټول ولیکل او پیغمبر اسلام فرمای قلم وچوي هغه څه چې لیکل شوی دی هغه اوس بدلیږي نه نو په دې کې شوبه راځي چیرې دا دا انسان دا بعضی چې کافران شوی دي او بعضی مسلمانان شوی دي او دا خو الله لیکلی مخکې نه چې دا به کافر او دا به مسلمان نه اصل کې الله ته مخکې نه علم وده دي چې دا پلانې به کافر کیږي یا به دا په کفر باندې بمري الله ته پته ودا ابو جهل چې دله کله بیان وشي دی به چې د انکار کوي نو د ابو جهل د ټوله انکار او د ټوله کفر چې هغه مخکې نه الله د الله په علم کې وو نو هغه الله ولیکل لکه کله کله وسړی وي زه وینم د پلانې ځان وجني لکه کله کله وسړی ډیر ورانی کنه ورانه کوي ډیر نو نیوبل تجزیه ور کوي پاغه باندې خداغه خو هغه اندازې کنه کله کله غلطه وخیږي او کله کله هغه صحیح وخیږي زی وینم د پلانې چې ځان وجني په چا باندې یا ځان خرابوي په چا باندې زی وینم چې دا کار کوي نو دا ویني څه مطلب دا خپل تجربه مطابق دا خبره کوي دا نه چې دغه قبایل برابرې او دی وته وی چې ځان غرق کتبا کا یا ځان پچاو وجنا نه دا هغه عمل لګوري هغه د عمل کتو په اندا یعنی په هغه باندې د عمل تک په کتو باندې د اندازه لګي چې د بزن خرابوي نو کله کله خراب شي کله کله د انسان اندازه صحیح خيږي او کله کله صحیح نه خيږي لیکن د الله اندازه هغه صحیح خيږي خو سل فیصد صحیح ده الله ته پته چې دا ابو جهل چې د لکه د پیغمبر اسلام مسله توحید بیان کړه دی به انکار کوي او دا د الله اندازه ده کنه خو د الله د اندازه 100% صحیح ده په دې کې یعنی هیڅ هغه نشته شک او شوبه نشته جان د الله او دې اندازې د الله تویل کیږي تقدیر بس دا د تقدیر مسله ده اسانه ثم قضا جلا بیا مقرر کړی د الله نیټه نو دا غي کې الله ټول انسانانو نیټه مقرر کړی دي حدیث کې راځي کړه چې ماشوم د سرور میاشتو شي په خېټه کې نو نو فرښتو ته الله وی دغه انسان چې کوم فرښتې هر انسان سره الله فرښتہ مقرره کی یو سره شیطان مقرر کی او یو سره فرښتہ مقرر شي هغه انسان سره شیطان چې دی اړي شیطان خو په خپل کار لګیای کوم کار معنی چې الله ته ویلو زبر انسان گمراه کوم او فرښتہ چې کوم دا هغه په خپل کار لګیای کوم کار معنی هغه د انسان هغه هغه لیکي ټول عملونه لیکي او نور څه ډیوټانه چې الله تاسو پاره لږه کوي دا فرښتې ته الله وی چې د انسان باره کې ولیکه حدیث کې راځي څلور شوینه ولیکا نو تر دې مهاله پر دا څلور شوینه فرښتو تم نه معلوم نو په دغه ځای کې الله اول فرښتو ته وخی چې دغه انسان باره کې دا څلور شوینه ولیکا یو چې دی به مسلمان یو کده به کافری نو ماته لمخ کی وی دا نه چې الله کافر کوي ولله مسلمانی نه بلکې الله ته اندازه الله ته علم ده دیو چې دی بغټیږي د بیان کیږي د کفر لار غوړه کوي نو فرښتہ غولي کی چې دی مسلمان دی په صحیح لار راځي او کده په غلطه لار باندې ځي دویمه خبره ولي کا چې دی به دوزخي او کده به جنتی کله کله انسان په غلطه لار باندې لاړ شي لیکن داغه عقیده صحیح وي لکه حدیث کې راځي او سړی سل مړی کړیو اخر کې توبه وباسره الله معاف کو نو کله کله د سم کیږي کنه یو سړی زنا نیت کړي او بلکې زناکارو هغه توبه وباسله الله معاف کړو په هغه شپه باندې مړ شو الله بخلو ځکه په هغه شپه توبه وستو الله ته نو کله کله د سیم کیږي نو دا ولي کا چې دی به جنتی او کده به دوزخی دا دویمه خبره دا ولیکي او دریمه خبره دا ولیکه چې د به رزق څومره او څلورمه خبره دا ولیکه چې د به ژوند څومره عمر به څومره لس کاله به میاش به دوه میاشتې به سل کاله به څومره وي دا ولیکه نو تلور شوی نه دغه وخت پورې فرښتو چاته نه معلوم فرښتو ته اول دا تلور شوی نه معلوم شي خان ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی د الله نیټه د انسان دلته دا ثم قضا دا ثم استبعادیه ده خان دا د ترتیب نه ده واجل مسمى او نیټه د پناه د عالم یو خو نیټه د انسان ده هغه الله ته معلوم ده او یو نیټه د ټول کائنات د تباہی ده د ټول کائنات د پناه ده هغه الله سره ده واجل مسمى او نیټه د پناه د عالم عند د الله سره ده هغه به چاته نه معلومه هغه فرښتو ته نه معلومه پیغمبرانو ته نه چاته نه معلومه د انسانان چې کوم هغه ضرور خبرې د انسان بارکه خو بیا فرښتو ته معلوم شي کنه چې ماشوم د مور په خیره کې څلور میاشتو شي لیکن د پناه د عالم د نیټه هیڅ چاته نه معلومه ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ د الله په قدرتونو کې بیا شک کې د الله د اولوهیت په صفاتو کې نه کې دې شي د ابلم بهر څه خبري او کې دې شي د ابلم متصرفي مال بچیرا کې وګور پلاني لویر کو کې دې زما د مرز خ کې بیا ته شک کې د الله په صفاتو کې اوس دریم دلیل عقلی هو الله فی السماوات وفي الارض او دا الله په اسمانونو کې اسمانونو کې الٰه دی او فی الارض او پزمکه کې الٰه دی لفظي معنا خود ته د سیدا چې دا الله په اسمانونو کې دی او پزمکه کې دی نو چیرته به بیا نو الله په اسمان کې دی پزمکه کې دی نو غیر مقلدین چې دی هغه ویره تعویل ناروا دی هغه چې هغه د تفصیل د تفسیر یو قاعده بیانوي وای تفسیر چې کله کینو تعویل بنه کې نو موږ په دې ځکه به وسکه په دې ځکه خو یا دا وایا چې الله په اسمان کې دی نو څه مطلب الله په اسمان کې دی او الله په ځمکه کې دی نو دوی به وی چې نه په اعتبار د علم او قدرت الله په اسمان او ځمکه کې دی نو موږ دغه تعویل شو کنه دا خو دلته خو حالات نه دی ویلي چې الله په اعتبار د علم او قدرت په اسمان او ځمکه کې دی نه خو تعویل دی وکړو کنه چې نه په اعتبار د قدرت او په اعتبار د علم الله په اسمان کې دی او په ځمکه کې دی په اعتبار د ذات خو په عرش نه بره دی دا الله ذات چې کوم دی او څه رقم دی هغه موږ ته معلومه نه ده خبره خو ذات د الله خو مغبره ده د عرش نه بره لیکن په ادبار د علم او قدرت الله په هر ځای کې دی داغه علم دومره وسیع دی چې هر څه خبر دی داغه قدرت دومره وسیع دی چې هر څه باندې داغه قدرت دی پوه شئ نو دې ته لګي اوس تعویل تر دې خبرې تعویل دی وکوسه یا خبره دې صحیح کړه پوه شئ او موږ چې دا معنا وکړه چې دا الله په اسمان کې الٰه دی او په ځمکه کې الٰه دی نو په سورې زخرف آیت نمبر 3 اتیا کې دغه یو آیت دی چې الله فی السماوات الٰه نو ګوره سورې زخرف آیت نمبر 3 اتیا د آیت دی شپږشتمه سپاره ده هغه کې اندا خبره ده د شپږشتمې سپاره سورې زخرف خپېځوشتمه سپاره کې ده آیت نمبر 3 ته اخیری آیتونه دي وهو الذی فی السماء الهنا او دا الله پاسمانونو کې الہ دی حاجت روا دی وفي الارض الهنا او پزمګه کې الہ دی وهو الحکیم العلیم او دا الله حکمت والا بوې ذات دی ځکه موږ دا موږ هغه سورې زخرف هغه د آیتونو معنی په دې ځای کې وکړه چې وهو الله فی السماوات او دا الله پاسمانونو کې الہ دی پوهه د الله په پټو تاسو باندې او په ښکارا تاسو باندې اوس الله د پر پټو ښکارا نشته ښه خدا پټ او ښکارې چې وي دا زما او ستا په اعتبار وي یو شی چې زما لپاره پټ دی هغه الله لپاره ښکاره دی یو شی چې زما لپاره ښکاره دی یا د دوه درې کسانو پنځو کسانو لسو کسانو سلو کسانو ته ښکاره دی د نور نه پټ دی کنه لیکن اماغه شی چې هغه سلو کسانو ته زرو کسانو ته لکو کسانو ته یا کرونو کسانو ته ښکاره دی هغه الله او د نور نه پټي هغه الله لپاره ښکاره دی الله د پر پټ ښکار نشته الله د پر څخه ښکار ښکار دي خدا پټ ښکار چې زما په زما واست په اعتبار وي چې يعلم سرکم چې دا الله پوهه ده په پټو تاسو باندې چې تاسو نه چې پټ دي الله یې مانه پټ نه دي وجهرکم او په ښکار تاسو باندې اتاسو چې بل تخکار کوي خبره یا جو شي الله یې هغه زمانه هغه سم ما تخکار ښکار دي ويعلم ما تکسبون او پوهه ده الله په هغه زمانه تاسو کوي او زجر ورکې منکرینو ته څوک چې دا مسله توحید نه مني او د اولوهیت صفاتو کې نور شریکي د الله سره هغه د زجر ور کوي و ما تاتيه من آیتنا او نه دراغله د منکرینو ته من آیت هیڅ یو دلیل نه من آیات ربهم د دلایل د رب د دوینا الا كانوا انها موردین مگر دی دا منکرین دغه دلیل نه اعتراض کوونکی مخ اړهونکی دا د منکرینو هغه حالت بیان کو الله وی دی منکرینو ته چې زه هر قسمه دلیل بیان کما هر قسمه دلیل وته بیان کما لیکن دا کمبخت او دا بې ایمان خلک بیا مغه نه مني بیا د دوی د دوی هغه چلند او د دوی هغه حالت دای چې هغه نه اعتراض کوي په صورت ام دې سورې انعام کې مخکې راشي آیت نمبر 113 کې اتمې سپاره اول آیت کې چې ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کچې موږ راولې کو په دوی باندې یو ملائکه ملائکه او تراشو ملائکه او ته وی چې دا کتابو منه ګوره د دې کتاب عقیده و منه دا صحیح عقیده ده وکلمهم الموت او خبرې وکي دوی سره مړي مړې او تراجوندې کوم مړې وته وی پیغمبر اسلام وفات شوی دی او پیغمبر اسلام په دې زمانه کې الله را ژوندې کی او هغه پیغمبر اسلام وته وی چې ور قران ومنه یا د نبی اسلام زمانه کې ابراهیم علیه السلام الله را ژوندې کړی وی او د ابو جهل ته ولاړ ابراهیم علیه السلام او ته ویل چې دا پیغمبر ومنه دا قران ومنه وحشر وحشرنا عليهم كل شيء او پورته کومګه په دوی باندې هر یو شی کوبرن مخامخ دا زناور دا حشرات دا مارغان دا ټول وته شروع شي چې دا قران ومنه دا پیغمبر ومنه دی منکر ته نو ما کان لیؤمنو نو ندی دا دا ممکنین ایمان راوړونکي په دې قران باندې الا ان یشاء الله مگر دا کو غواړي الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن زیاده دوی نه جاهل دي نه مني الله یو هر قسمه دلیل چې دوی دوی ته بیان کما دوی خلکو حالت بدای چې اعتراض وکړي وما تاتيه من آیاتنا او نه دراغله دي منکرون ته من آیات د دلایلنا من آیات ربهم د دلایل د رب د دوینا الا كانوا انها مورزین مگر دي دا منکرین انها دغه دلیل نه اعتراض کوونکی مخړون کی د صالح علی السلام قوم نه مطالبه کړې و چې د غرنه اوخه پیدا کا او ما ټیم کې ننګم شي بچی راوړي نو الله او ته دا دلیل مو خودلو امغه ټایم کې د غرنه د تیګی نه وخه پیدا شو روتله او دا هغه ټایم کې بچیم راوړو لیکن د منکرینو څه حالت الا كانوا انها مورزين لیکن هغه حالت بیا هم اعتراضو بیا هم وینا نه منو د صالح علی السلام خبره نه ده منلې موسی علی السلام تخکاره دلیل خو دلو چې لاټین او تاج ده جوړ کړ وغه ساحرون لشي کس ورکو لیکن بیا هم د منکرینو حالت داو چې الا كان ان كانوا انها مورزين چې دوی دا غنه اعتراض کوونکي نبی اسلام ښکارا د قران دا د قران آیتونه د هغه معجزو قائم مقام دی ښا په خاوه چې د معجزي الله خودلې او خره وباسه د زمکه د غرنه لاټې ناش د حج وړکا مړی را ژوندۍ کړه کې د عیسی اسلام معجزه و وغیرہ لیکن د نبی اسلام غټه معجزه قران دی ښا قران کې کوم دلایل بیان شوی دي دا د پیغمبر اسلام ځان ته معجزه ده دا د هغه معجزو قائم مقام دی گویا کې دا قران د پیغمبر استا معجزه ده لیکن د منکرینو هغه حالت د قران سره د دې معجزه د دې معجزه سره څه شری هغه اعتراض ده د دې نه اعتراض کوي نه مني مخړی نو فقط کذبوا بالحق نو په تحقیق سره دروغ جن کوي دوی بالحق کې قران لره قران دروغ جن کوي وینا ده محمد ځان خبر ځان نه خبرې دي یعنی د ځان نه لګي دا د الله خبرې نه دي نبی اسلام به توی دا د الله خبرې دي خو چې پیغمبر اسلام به کولې کنه نو دوی وته نه دا ستا خبرې ده د الله خبرې نه دي اوسم قران چې څوک بیانې نو ویره دا ستاسو خبرې دي دا د الله خبرې نه دي الله دا خبرې نه دي کړې لما جاوما هر کله چې راغو دوی ته قران چې راغو دوی ته دوی دا غو دروغجنتیا کړې ده څه مطلب یې هغه دروغ غنلې دي کذبو دروغ غنلې چې دا ته دروغ وي دا الله خبرې نه دي الله دا مسلې نه دي بیان کړې دا ته پکې دا مسلې بیانې فسوف یاتیهم او زر دې چې را بشي دوی ته انباو خبر ما دا هغه څه قانو به یستهزئون چې دوی هغه پر ټوکی کوونکی یعنی گویا کې د قران تکذیب چې کوو د قران سره رشخند ویلو د قران سره ټوکی کوي اصل کې دا د قران دروغجنتیا چې کوي چې ګویا کې دا خو یو شخص ځان له خبري وي شیخ القرآن چې کله په قران توحید بیانولو هغه ته به دا پنځپيري خبرې دي کله به وته دا د وابي خبرې دي کله به وته دا د معتزلي خبرې دي نبی اسلام چې خبرې کولې نو قران نه هغه ته به د ساحر خبرې دي شیخ الاسلام په دې بدنام شوی امام شاول الله په دې بدنام شوی بایزید انصاری په دې بدنام شوی په زو په سونو نه کان خلک په دې بدنام شوی دا دوی خبرې دي دا د الله خبرې نه دي ښا نو الله وی زر چې خبر بشي په دې خپل ټوکو باندې چې دا د الله د آیتونو سره کوي او د الله د کتاب سره کوي علم يرو کما اوس تخويف دنیاوی چې ګوره سم نشوي کنه نو تاسو به چې تبل عذاب نه بچ شي ته معتبر د نور قومونو نه نور قومونو ما نه عذابونه راوس تبا کړی مې دي تا به نه تبا کومه دا سوچ کې مرانه ولې کتستا عمل همغه عملی کوم چې د بخوانو قومونو د پیغمبرانو سره د الله د کتاب سره نو تا باندې بالکل هغه سي عذاب راځي علم يرو کم کم اهلکنا عین ویني د منکرین عین ویني علم يرو کم آیا نه ویني دا منکرین چې څومره اهلک نه هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوی نه من قرن د پیړیونه پیړی پیړی ما تبا کړی الله وی د نوح علی السلام یو پیړی و په سورو کالو باندې هغه یو قوت الته وسیدلو یو قوم ولته وسیدل هغه ما هلاک کړ نام و نشان مې دا ختم کو دغه پیړی د هود علی السلام یو پیړی و دغه دغه قوم لیکن هغه ټوله پیړۍ ما تبا کړه دغه پیړۍ نه هغه ټوله پیړۍ چې کوم هغه نام نشان هغه ما ختم کو د لوتیانو ځان له یو پیړۍ غونته و هغه ټوله ما تبا کړه الله وی غرق مې کړه نام نشان دغه ورک شو فرعون ته وګوره دا یو پیړۍ و د فرعونانو یو بچایي و په سونو سونو کال را روانه و لیکن الله وی د فرعونانو هغه ټوله هغه نظام ما ختم کو بیا بل فرعون پیدا نشو په دنیا کې دغه سلسله نه نو علم يرو کما او عین ګوري دا منکرین څومره هلاک کړي دي موږ من قبل مخکې د دوی نه من قرن د پیړیونه مکناهم فی الارض زی ور کړو موږ غوی له پزمکه کې کبا چای ور سره ونه علی ما ور کړو که دولت ور سره او قارون ما علی ما ور کړو د فرعون سره دولت ما ور کړو نمرود سره دولت ما ور کړو الله وی عادیانو سمودیانو سره دولت علی ما ور کړو مکناهم فی الارض باچای ور سره علی ما ور کړو مکناهم فی الارض زی ور کړو مونږه غویله پزمکه کې ما هغه څه زی ور کړو چې لم نو مکل لکم چې زی مې نه درکړې تاسو لا دا غوی پشان زمونږ به دات اغي مونږ خو دا انجنیری کوو دا پڅ کوو دا په اسباب باندې قسمه قسم ټکنالوژي او قسمه قسم ماشينري نه جوړ دي هغه کارونه کوي لیکن هغه زمانه کې چې کوم کاریګری هغه خلکو کړی دا هغه بغیر د ماشينري نه کړي یو دا مصر کې چې کوم دا پیرامډز دي دا دا کاریګری وګوره اوس هم خلک حیران دي چې دا په زرګونو کال مخکې دا غټه غټه دیږي دا څنګه د خجولي پاس دا دا دا دا ډیزاینینګ څنګه کړي دا دا شی جوړ کړي سره کم دی اوس هم په دې معنی تحقیق روان دی لا په دې رسیدلی نه دي دا رنګ د عادیانو او د سمودیانو هغه هغه په غرونو کې نه نه محلونه جوړول چې په غرونو کې نه محلونه جوړ کړیو اوس هم دنیا حیرانه ده چې راغوي څنګه د هغه زمانه کې چې نه ماشينري و هغه ټایم کې نه کارخانه وي او دومره غټ پچای جوړ کړي ده دومره غټ تخلیق کړي په په غرونو کې نه نه محلونه جوړ کړي دي غټ غټ محلونه د فرعون هغه تخلیق ته حیران دي خلک چې فرعون په هغه زمانه کې څنګه د کاریګری کړي ده الله وي دسي طاقت او د غوي سره چې تاسو ته نه درکړي الله وي تاسو به تاسو ماشينري استعمالوي بلډینګ به جوړ کې غټه لیکن دا غوي هغه تخلیق بغیر د ماشينري او بغیر د ارسنو دومره غټه پاچاهي او دومره مضبوط کار هندستان کې د انډستریالایزیشن چې وتویل کیږي دا زرګونه کال مخکې هغه ټایم کې د غوي د سرکونو نظام د غوي د د اوبو د د اوبو ساتلو نظام پاره کې هغه ګنده وبې چې کومې نالې دا غي نظام هغه چې اوس هم خلک حیران دي چې را غوي دا دا د سیویلایزیشن جوړ کړي سره کوم په هغه زمانہ کې نو الله ما هغه سي استوګم ور کړی واغوي ته هغه سي طاقت ما ور کړو لم نمکل لكم چې تاسو له هغه سي زینه در کړو سپوري تاسو له هغه طاقت نه در کړو سپوري هغه سي پاچاین اوس دنیا کې نشته ورسلنا سما اور اور اورول من اور اورول منګه د برانه د اسمان نه علیهم په دوی باندې مدرارن باران په در په مدرار مطلب شیبی شیبی یعنی ما ور باندې شیبی شیبی بارانونه کول یعنی یو قسم نعمتونه ور باندې کول هغه وخت کې ما وجعلنا الانهار او ګرځول یو موږ نهرونه تجری من تاتیم چې په هدل بدل لاندې د دوی نه لاندې دوی نه څه مطلب نه دوی په کنټرول کې وو به لکه و ډیمونه د خلکو په کنټرول کې دي کنه هغه زمانہ کې دا وبد هغه په کنټرول کې چې کوم طرف ته بیړولې هغه طرف ته بیړولې پوه شئ غټ غټ دریابونه د هغه په کنټرول کې وو نو فاهلکنا وما نو هلاک کړمږه وي سره دا کامیابی سره دا ترقی الله ما تبا کړم نن زمونږ خلک څه وی یاره وی ترقی په کار د ملک له ترقی جوړ شي ملک ملک جوړ شي ډیم جوړ شي سرک جوړ شي نو موږ دا اصلي ترقی نه ده په دې ترقی باندې نشي بچ کېده اصلي ترقی دا چې تا ته الله او پیژنې ته د الله احکام او پیژنې اصلي ترقی دا ده او د دنیا ترقی کې به تا ته ملاوي شنو خیر ده الله به در کې هغه مو لیکن اصل ترقی اصل آبادې د یو قوم د یو ملت اپروډونو په سرکونو نه ده هغه په ډیمونو میمونو باندې نه ده اصل آبادې د یو قوم او د یو ملت هغه صرف د الله په کتاب دی چې د الله په کتاب باندې دا قوم جوړیږي د الله په کتاب باندې پاغو کې اخلاق پیدا کیږي د الله په کتاب باندې پاغو کې غیرت پیدا کیږي د الله په کتاب باندې پاغو کې هغه پیدا کیږي انسانیت پیدا کیږي کروڑونه خ جوړي سرکونه خ جوړي ډیمونه خ جوړي لیکن انسانیت مړی الته ظلم کیږي انسانانو سره نغړونه وڅکي اډیمونه وڅکي په هغه کې د الله بیزتی کیږي په معاشره کې د الله د دین بیزتی کیږي د الله د صفاتو بیزتی کیږي نن 50 کال زموږ افغانستان په کومه ترکه باندې و موږ په کوم یعنی په هغه زمانہ کې زمونږ یعنی زمونږ مثال په دنیا کې وو د افغانانو دونه موږ په ترقې باندې وو د ارشاو په دغه وختونو کې لکه هغه ترقې په څه کې چې زمونږ خلک د انسانیت نه پریوتی وو او د الله او د قران بیزتی کوله د الله د پیغمبر بیزتی شروع کړو هغه زمانہ کې او د پیغمبر د صحابه بیزتی کوله په هغه زمانہ کې ښکارا بیزتی کوله اعلان بیزتی کوله نو څه انجام شو زمونږه تباہ برباد کړو مونږ الله عذابونه مونږ من تر اوسه پورې مونږ زیره نیو راغلی نو هم دغه نه په خواني ټول کوونه الله هم دغه څه تباہ کړی دي نو اصل آباده په دې نه دی یاد ساتي چې ډیمونه جوړ شي سرکونه جوړ شي ولا پلان کې خسړې ومو ډیمونه جوړول سرکونه جوړول نو فاهلکنا وما نو هلاک کړمږه هغوی لره بذنوبهم په سبب د ګناونو دا غوي ګناه څه شوه ګناه دا وا چې ما تاتیه من آیت من آیات ربهم الا كانوا انها مورزین چې دلیل به وته الله د خوانه راغو دا غي نبی اعتراض کو ګناه دا وا ګناه دا وا چې فقط کذبوا بالحق لما جاءهم چې حق به ترا غدي بدروغ جنتیا دا غي حق وکړه او یستهزئون ټوکې به دا غي وکړي نو ګناه دا وا الله ما هلاک کړ تبا مې کړ سره د دې آبادی او سره د دې ترقې فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړم غوی لره بذنوبهم په سبب د ګناونو دا غوی وانشأنا من بعدهم قرنا اخرین او پیدا میکړه پس دا غوینا پس دا غوی د هلاکت نه قرنا اخرین پیړې نورې نورې پیړې راغې عادیان تبا شو سمودیان راغ او که سمودیان مخکې د نوح علی السلام قوم تبا شو سمودیان او عادیان پس بل پیړې راغې هغه تبا شو نو بل راغ بل راغ بل راغ لاوی